لیکن دا حسنو دا د هدف شوی دی دا نه په ځای باندې لام راغلی دی او د دې حسنو اعراب کې دا په چا باندې جاري شوی دی عاقبت دلیل متقین او لپاره خبر ورکړي والصلاه ورحمت کامله نازله دي صلاه معناګان دي والسلام والسلامتی علی علی خیر خلقی کو بهترین د مخلوق دا محمد تعالی اسم فاطمه وآله بس نو حضور هغه سړی وای چې هغه ته ټول ګردونه چې شي وي یا یا یو کار کوي دویمه خبره دا ده ومعرفت استقاق نو هم دا سره دی وایي چې هغه مشتق او مستقبل مو پیژني لا ورکړې دي نه کوي دا د درې کار کوي دا ګردانونه یې کړی یو دویم دا چې مستقو مستقیل هو او طریقه د استقامت باندې کوي کی دا دوا دریم دا چې قواعد د سر کوم د شي کړی وي نو چې تا دا درې کار کړی وي او بیا دا غن وروسته څه شي کوي نه خمیر وایي نو نه حضور به څه فائدہ ورته نو ته به درې فائدې کوي په دې کوم وخت کې شي کی لې یو خدا دې چې طریقه د ترکیب عربي ورته کړه ترکیب ورته د چی شي شي عربي ترکیب دې څنګه وکړي ترکیب د چی شي شي بل دا چې دا او قواعد علم صرف یې کړی دا چې تفریق کار کړی وي نو په هغه باندې بدلې انعامات دي یو دا چې د با ترکیب ورته آسان دي دویم دا چې چې ووتی او رب په دې په پیژنې دریم دا چې صحیح اما بعد بدعت بدعت معنا د پوښه بخواني ونه ویلې بشنوي ونه ویلې ځکه دا بخوان د ژبې سره تعلق لري بشنو د غوګونو سره تعلق لري نو به دا دا معنا چې د زړه په غوګونو باندې دا خبره ارشدک الله تعالی نکبت دې چې تعالی را الله تعالی او دا ارشد چې شه ده دا فعل یا دا خبره ده چې ها په رفعت اسوا او دغه ماده چې شه ده چې تاسو موږ معلومونو د اول به د کلمې ماده راو بس ماده چې شه ده ماده چې راشده ده ماده په کې راشده ده ماده به څنګه معلومه اصل په لږه طریقه راځي بیا دا غي نوسته چې ماده معلومه شو په خاص کې شي د رشاده په واسطه د فعالیت سره موږ ته نو قانون او قاعده پکې لګیدلې دا نه دي پیدا بیا چې دا و چې دا معربه ده کدا مفیده موږ دا پیل کړه مختصر دې ویل کېږي نه چې الفاظ کم او معنا یې څه شي الفاظ کم یو معنا د څه شي وي یعنی په مختصر الفاظو کې ډیره معنا سره څه شي کې راځي مضبوط در علم نحو چې دا وضبط مهمات التفسير او یادول دا قواعد د چا د علم سر هغه اهم قواعد د چا د علم سر دی یاد کړی نو چې کله د مفردات لغت یاد کړی مستقو مستقیم هو فی ځنی قواعد علم سر فی ځنی نو دا طریقه چې کړی نو دې مبتدی ته بس چلو کې با اسانی با اسانی سره په کیفیتي ترکیب عربي هغه طریقه د ترکیب عربي رانا ما لارو د ترکیب عربي لارو د توفیق چې ترکیب عربي څنګه پکاته څنګه کی وبوزودي او په زردوال سره در معرفت اعراب و بنا بزاندل د معرب او د مبني وسیوات خواندن او بیان د عبارت توانای دی هغه ته بدا قوت او طاقت ورکی چې د شي د شي شو کې هغه صحیح عبارت نو وسوا فنن هغه ملکه د ویلو د عبارت چې دغه دا ملکه او استعداد پیدا شي چې د شي عبارت وایي باسانی په کیفیت ترکیب عربي راه نمایي په وجودي در معرفت اعراب و بنا و سوا خواندن توانی توانایی دی حد په توفیق الله تعالی و عمل کتاب علم نحو کې د نحو تعریف موضوع غره دار سمخ کې تفصیل دی د نحو کې بیا روان کتاب مصنف دی علی ابن محمد ابن دیو جنا د کتاب مختلف هغه نوم معلومه د څلور ته پته چې دا کتاب څه دی نو دا د علي بن محمد ابن علي دی او جورجاني دا د ځای دی دا په ایران کې اصفهان کې دا تقریبا 930 هجری کې پیدا شوی دی او بیا وفات د څه دی پاتې سو شپاره چې د وفات ولې تقریبا شپږ اویا کال ده د دې نور هم ډیر زیات کتابونه دي د دې نه علاوه د یو شرح او حاشیه په بيداوی شریف باندې لیکلې ده د یو شرح او یو حاشیه په مشکات المصابيح باندې وکړه او دا شرط یو تفصیل په فارسی کې لیکل او نورم بلاشه د دې تقریبا 14 تصنیفات او طالبات تقریبا وسو لږ کاله مخکې راځي شو او دا کتاب لیکل نه همي نو دا یقینا چې کوم هغه د نحو قواعد اهم مسائل دي چې مختصر انداز سره دي او موږ چې دا څومره ځای کې اجرا کیږي موږ دا اجرا کړه دا ټول هم د دې مدد درس مطابق د دې کتاب مطابق څومره سبق موږ دې کې وایو دا عمره به دې کې اجرا کوو دا د اجرا لپاره ډېر بنیادی کتاب دی دې وجه نه دې یادول ډیر زیات دي نړۍ چې نحومیر یاد دي زبانی یاد کې هم ډېره فائدہ لري او څنګه چې هغه عبارت مقصد یاد کې همدا چې تلاوت څنګه د اول حکم چې نه پاس شوی د او بیا اجرا کې نو هغه ډېر آسان دي کله چې ډېر پیل او قران سره د څومره هغه چې نحوی بنیادی خبرې دي ضروري خبرې دي درش نو حروف ټول اقسام څو دي درش په درش کې یو قسم عمل کوي او شپږ قسم عمل نه کوي هغه یو قسم کوم حروف دي چې عمل کوي یو حروف جره دي یو حروف مشباب الفعل دي ما ولا مشباب الاستدعاء لا لنفسيستا او العالمین دې ته دا چې څا ورکړل دي دا رب ورکړل دي دا دا رب دا چې موږ کله اسماء عامله وایو او تکي اسماء عامله یو اسمه یو لس قسمه دي اسماء عامله عوامل لفظي دي کنه د چې بیت عوامل هم ډېر اسانه ځکیږي عوامل په قسمه دي عوامل لفظي دي بل عوامل عامل معنی خو په څه دي یو په مبتدا کې تعملوا وو افعال عامله شپږ او اسماء عامله څه ده افعال عامله کې یو فعل معلوم دی بل فعل مضبوط دی پر افعال ناقصه دي بیا افعال مقاربه دي بیا ورپسې یو فعل معجب دی او بل پسې دغه دی